سورۃ النبأ دا تفصیل کوي د یوم الفصل ټول شریک دي په لاسو سيزونو کې جدائی براشي د مؤمن او د مشرک او ربط او مناسبت داغه سره ظاهر دی دلائل اقلیه نفی شفاعت قاری ستپوس کئی دیو یا تسالون دیو بل د ستپوس کئی عادی نبا العظیم د خبر لوینا تپوس کئی یعنی نبا قرآن اللہ دیا چدیو دی پدی کی مختلفون اختلافی کئی جوړه مې دلته پیدا کړې او ګرځولې مې د خوب سره د پاره صباتن پرې کولو پرې کون کې د سومانه سړی والی سب پرې کولو ته او ګرځولې مې د شپه لباسن جامي دوره دې مسادر ځان حیانا کا خزا حیانا سړی اسی نشي ودا کېره او شپه کې دا نه چې نور نور جامې هم ځان نه لري کته څه د مولې باندې کې اوسې شوق دی نه وي په پاو سپینګرو دا کار کولو بار علاقه کې دا کاری کړو شرم خراغله وګړو باندې الله وخلقناكم ازواجا او ګرځولې مې دا ورځ معاشه زیر گزران ځان له څه وکړه گزران عيش سامان وکړه او جوړ کړې مې د پاکستان سینا وو مضبوط دیني اسوارونه او ګرځولې مې په دې کې سراجن دیو بلې دن کې وهاجن پړقې دن کې سراج بلې دن سراج دیوا وهاجن پړقې دن کې پړق وای اور اورو من الموسرات نه جوړ شو ورې زونه ما انو سجاجن ساس کې ساس کې ورې زونه نه جوړیږي او کتر رواني او کولا وشي اسمان نشي بدا ابوابن دروازي درزونه په پکې راشي کنه یا اغلاری وسیرت وسیرت الجبال ابو بدل شي واد او زول شي غرونه تبوي سرابن دا شي ګوګل له شي ګوګل پیژنه اوس چې شیشې جوړ کړې دي او شګه ښکته روانې اعلان دې کړ جوړ شي بیا دا کې بل تر دا شي روانې ده غیر درل احقابن تیر مودا زبانا اغا روایت چې څوک مون قضا کی او یعنی بیا قضا اون کی قضا شتن او قضا اون کی شریعت کې خدا لري کنه حدیث کې دا نه لري کله د نماز قضا شو یرو یا ودوي دې ته قضا او یا چې هر نه نه دې ته قضا نه وي نو چې کله د تیار شنو بیا یو ګرځو بس دا یې بدل نه فرض دی اخوالی نفو او نشرات سکل مگر گرمی وبوی وغساقن وینی زوی بی جزان دا سزا دا وفاقن پورا او دی لیده لسم شرط کو کنه چې نور انپر سره ګور دین ترا نشي انګريز تعلیم بکوي کنه دا عملی انګريزان تاسو پیژنئ دې ته عملی انګريزان لسم نه بغیر وفاق ولا تا داخله نه او همت چې سړی بیري احساس کمتري چې ورته وي چې شپږ کال نه تیر کړي نو دته اف ای سی ولا نه وي کنه فیډي نه کړي دیو چې خزان غل کم دیرش کال نه شي کنه او د خې توخې نه وځم بیا به واده وکم او خلنه ولا تدریله دی ورکی نو سویرا ته طلاق راکړه الی ونه دې چې بوډا سره بیا کینی الله وخت خرابول د نصرانیت تعریف اوس چې وخت راغی جزاء ام وفاق تاسو پرچی وګورئ د قران تفسیر سره د معرفت نه ترجمه کله بل کتاب نه صحیح ترجمه ولیکل فعل نو کوی کې نه غریبان بل بدی شو چې کوی کې نه درشه دا حالات دي جزاء وفاق حضرت شیخ ویل جزاء وفاق دا نفاق د ټول موایدین مدارس خلاف انهم كانوا قصې کړو شورای کړو چې دا وباسو د مدرسې دي نو مشر مولوی شیخ ورته وویل دی په شورا کې موجود قاضي شمس الدین صاحب دوی موجود نور زموږ ملګري برا نور کسان دي هغه موجود نو مونږ یې لاله نو دا ورته ویل چې وباسي ما ولی به سرحد کې موږ حالات خرابېږي ته دا وی اکثریت او زموږ حکومت په سرحد کې پنجابیان هم ټول نه راځي الله الکه دې ملک لګي دي الله تعالی د کړی دی لوی او دا ستاسو استادان په قران خو پیږي په حدیث نه پیږي غټ غټ مراکز دي کوي یا ورځ نرتوب د ازبری د زر کال د ګیدر د ژوند نه خنه دي یو کال د بیرتوب د سره د خلاف نه شي کولای اصول به معنی انهم كانوا يقينا دي کا تم د کا وې دی اړو کې ده دا انسان دی اړو کې دا اوچتی د خپل اوچتو سينو اطرابنم دوني وکاسن جامونه وي دها کندک نو الله وی مونږ ترجمه کو د خلاص نباوري پدې کې لاون بیکار خبره بهبوده غلط خبره او نه درو او دلته سوې تعریف تعریف ته بچاله خطا کړ دی ورته سوې کله ورته ایهام کله مبالغه کله توریو خو درو خو دي کړ صورت وراغه ده بل سره په بل دی کې دا روح خپل نه دوکتو مسلمان به مسلمان نه دوکتو جزاء امیر ها هر چیز دوکه ورته